ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها دا جګړه به شروع وي سورۃ یونس کې الله فرمایي یو لسمه سپارات اجتماعات او چر چر ګړې او د الوا پندو کې د غړو رندو کې راوړې فکفا بالله شهیدا بیننا پورا دی الله گوا په من زمون و بینکم من تاسو کې ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقینا منګه تاسو د عبادت نه خبرو ا دې استعمال محتاج تا مړی وری وای قسم دې چې منګه تاسو د عبادت نه خبرو دارنګي سورته نحل وړاندې بکی الله تا په دا ورځ باندې غاړې لرا وزلانهم ما كانوا يفترون او رب بشی د دینه هغه چې د ځانې جوړ کړیو دارنګي سورۃ ابراهیم دیار لسمه سی پارا یې وشتمه یاد وبرزو لله جميعا سواء علینا برابر د پمنګ باندې اجزینا که چغي وو منګه هم صبرنا یا غلی کینو منګه مالنا ممهیس نشته منګ لا دې د خلاصي وقال شیطانو اوس باغټ پیر تیر څخه راشي او بوای شیطان لما قضی الامر هغه په منبر د ور ناشتي هر کله چې پیسلو شي د عذاب ان الله وعدکم وعد الحقی مگر دا چې دعوت مې درکړو تاسو ته فاستجبتم لي نو تاسو قبولتیا کړو زما ما आवाज وکړ چې څوک زید پیر بابا والا گاډه تیار دی نو ټول به منډي والو ته غزم درالما چې په جامې به نه بدلولې فلا تلومونی ولومو انفسکم ما ملامت کوي ما لرا ملامت کوي ځانونه که قران ته आवाज وشو نو تاسو باندې وازلې او که چا وی پیر بابا لزواله کانو ټول برامنډي والي ما انا بمصرخکم نیمه ز پریاد رستاسو وما انتم بمصرخی نه تاسو زما پریاد رستا ز تاسو نشم خلاصولې تاسو ما نشي خلاصولې انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل ما کفر کړي پاس چې شرک کړي تاسو په خوا اجګل خو د دوی جدا خبره ده د قران هغه خوند وګوره سمره خوان ور کوي ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمان دی لرا عذاب دردناک دی او دا یو لوی انداز کې ذکر کړي او ډیر آیاتونه د قران کې دلته وادي وایي وقال الذين تبعوا وبویا کسان چې تابعداري کړی دا لو ان لنا ارمان کې منګلرا پاک خوراک کوي پاک شیطان پسې مزي یعنی منښت د غیر الله مور کوي شرک پیلی م کوي سورۃ مومنون کې الله فرمایي اتلسمه سپارا 51 نمبر آیات کلو من الطیبات پاک مال خوري او عملو صالحا او عمل کوي نیک عمل صالح رسو ذکر کو کلو من الطیبات مخکې ذکر کدا ولی اول لدا خېټه پاکه کا چې دې کې پلیتی نه پراته حرام پکې نه پراته نو بیا او عملو صالح عمل صالح کو اوس به قبليږي انی بما تعملون علیم زپاس چې کوي تاسو پوهه ما رسولانو ته خطاب وکړ چاول ځان پاک کړي د رسولان خو پاک پاک دی وینو ګناه کیږي نه ها خوې او وی دا ورې یې مونږ ته چې ګوره تاسو داسې کارو کوي خېټه اول پاکي کوي او بیا رسول عمل صالح کوي دانه چې د یتیم مال په خېټه کې پروت دی پر دې حق دې ګر کړی دی او د دین خدمت کې دا د الله پیدا نه درکې اول خېټه پاکه کا پر دې حق آزاد کا نو دا غي نه بعد بیا عمل صالح کوا هغه پیدا درکې او قبلی کی با دا طریقه وا چې انبیاو له الله کسبونه ورکړیو حضرت داوود علی السلام یو ځل را روان دی پلارا او ملائکه له مخې لورغه د انسان په شکل کې تپوس ته کوي وې داوود څنګه سړی دی داوود علی السلام دې تپوس کوي ا ملائک ورته وی خو ملائک نو پیژندل چې دا ملائک دی او که انسان دی هغه ورته وی خسړې خو د بیت المال نه خوراک کوي چې دا واورې دل نو هغه راغې په جړا شه الله دې جړل چې الله ماته د خپل لاسو کسب وخایي چې په خپل لاس یې ګټم وخرمه دا راته وخایي فعلنا له الحديد ما ورته اوس په نرم کړه او اوس په نی بیا به زغری به جوړولې دارنګ انبیاو کسبونه امام سرفی رحمت الله علیه ها هغه مبسوط کلی کلی دي ا مستقل بابي خیره په دی باندې د انبیو کسبونه دا رنګ د علماو د علماو کار داو چې هغه به طالبانو ته درس وکړو نو بیا برا پاسیدل او ځان لوي حلال رزق ګټو او چا به ځان سره خصاب لیکو خصاب معنی چې تری ګندل طالبانو ته به درس وکړو په زرګونو طالبان ورته ناستو درس به وکړو او بیا برا پاسیدو او چې تری به وګڼلې پاغه به ځان لو ګټلې بیا به خوړه چا به ځان سره جساس لیکو جساس د دې لپاره جساس د چونی کار به کو د رنگ کار به کو چې درس به کله وکړه هغه نو فارغ شي بیا به رنگ کو پاغي باندې مزوري واغستا او هغه به خړلا او دا د اتمی صدې پورې دا شکارو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې مذهب حنفي کې د اتمی صدې پورې دا طریقه وا چې هر عالم هغه بزان سره نوم لیکلو چا بزان سره یو چا بل سره چا حلوایی ما هغه معنا هغه عالم چې هغه درس مو کې بیا حلوا خرڅي او پاغي باندې ځان لګټي ها زرګونه طالبان بو او دغه نمونه چې ور سره نو لیکل شوی د کسب نومه نو داغه خبره بم چانه منله د دې لپاره به نه ملل چې د تکسب نه یا دې مسله نشي کولای دې په کې زمانه چرته ویریږي یا به تمای نو مسله به حق اون کې پټه به کی او چې ځان سره د کسب نوم لیکل نو د فتوا منزور ده وجه دا چې دې ځان له خپل موټو ګټه کوي او چې دا دی ورسره نه اوس خو یو عجیب غوندي طریقه رااله بس چې د علم نه فارغ شي تخصص مې وکړ تخصص معنی څه مفتی توب مې وکړ مفتی توب یو که مقصد حاصل شدرتا خو نور چې ستاره خپل لاسو کوم غټه او هغه دیو نکړه دیوبند کی طریقه دا وا چې دیوبند نه وکړ یو عالم فارغ شو هغه وکړي ته نه را لېګ هغه یو کال پوری سار کو ویلا نه بځي درې چیزونه به ورته مخه تکي خودل یو ټیلری درځي توب دویم صابون سازي او دریما طب ډاکټري دا درې چیزونه به ورته مخه تکي خودل وې دي کې کم یو دی خواخ دی نو چې کم یو سره به مینه او خواخ به وې دي دا به دکې یو کال کې به ورته غز دک دا غینه بعد به وطن تراولې چې زوس وطن دا اوس مسله کولې شي ځکه ګټي چل دې زده کوسو ځان له تجارت کولای شي او مسله کولای شي نن عالم بس چاته وي مولا بچاته وي سپینه پاغوندا چې کار نشي کولای مولا څه دی چې د سړو کار نشي کولای سړو کار څه شي بیلچوال کودالوال رمبېوال یعنی هغه مولوی سی وو چې هغه د سړو کار نشي کولای انن سبا مولوی سی هم دقه شو چې هغه د سړو کار نشي کولای ها دا ټول سړو کارونه دي کلک ګرځیدل دا سړو کار دی نو مولوی صاحب هم هغه چې هغه کلک نشي ګرځیدي دا پوس پوس او نرم نرم رواني ها ته وایي کې خپل باندې نکري دي خيري یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلکو خوراک کوي دا اسنه چې زمکه کې حلال پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانه کې په قدمونو د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا دې تاسو د پاره دشمن نه سرګند انما یامرکم بسوء والفحشاء یقینا حکم کوي تاسو ته بسوء والفحشاء په غلط کار او په غلط په غلط وینا په غلط کار وان تقولو دا چې وای الله پالا باندې ما لا تعلمون آسو چې تاسو بنه پويږئ وای ذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفنا علی ابانا دا کوم دلیل دی د چا دلیل دی دا څه شی دی اصول کې ویلو شبهه د مشرکین دا اتباع د مشرانو د غلط مشرانو وایذا قیل لهم کله چې ویلې شي دی دا اتبعوا تابعدار شي ما انزل الله دا چې الله را لګلی دي قال وای بی بل نتبعو بلکې منګه تابعداري کوما الفنا علی ابانا دا چې مونږ دلی منګه پاره باندې خپل مشران خپل مشران چې مونږ مونږ دلی په دې باندې پاره پسې بزو مونږ قران مران نه منو دا تاسو لګې د ځانه ولې زمونږ مشران پس نه پویدل سو ډېر خپل محفل به جوړ کړو اجرا کې بناسو خو خلکو چلم به لګولې او خو خلکو ستار به غاګو منګې ورته پروت ډېر خلکو ته اوس مونږ د خپل پلار نکته طریقې نه اړې ها دا ته پکې اوس نه ویرالې نه مسلې کې راغل خو چرته دا مسلې نه وکړي او خپل د چیلم به اسکو سیګریټ به اسکو او دا شان بناسو قصې به کول د شیبانو د یوسف خان هاتمنګ دا غینه منی کې ما الفینا علی ابانا اج مندلی منګه پای باندې مشران خپل او دا دلیل د مشرک او دا شوبه د مشرک قران کریم غانو زاینو کې رات کړي سورۃ یونس کې الله فرمایي 78 نمبر آیات یو لسمه چې پارا قالوا اجدنا لتلفتنا وی دوی تاړه منګ آیا راغلی منګ تا چواړه منګ عما وجدنا علیه او نو یو منګه تاسو لره منون کی تاسو خبره منګ نه منو تاسو اسی عالمی د زانا اسی خبرې کوي مړه اسی لګیایي دارنګي سورته ابراهيم کې الله فرمایي دی لسمه سی پارا لسم آیات دایت آخره حصہ ویم قال وای دین انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بندیان زمون غوندا تريدون اراده کوي انت سدونا چواړه وي منګه اما کان یعبد اباؤنا دا سنا چې عبادت به کو زمونږ مشرانو فاتنا بسلطان مبین راتلو کمنګ دا په دلیل سرګن باندې هغه ورته دلایل پیش کړل ځان یې ستړی کو ا دې دلیل لاته پیش کا د خپل پلار نکاح غلطه خبره به بی دلیل منله دا پاک او معصوم معصوم انبیاو خبره به سره د دلیل نه منله دا چې بدبخت او ظالمانو دارنګي سورته زخرف کې الله فرمایي پینځشتمه سپارات وشتمه یاد علا امتن په یو دین باندې په یو طریقه باندې و ان علا سار مقتدون منګه په لارو چارو دا وی اقتدا کړی دا دا غلط مشران پسې بدل او لو کان اباهم اگر چې مشران دوی لا یاقلون شیئا عقل نه لره دی شي عقل پکې نو چې عقل من دین او هغه تقلید پتا لازم نه چوي کې ولا یاتدون ان پسملارو چې په هدایت دینو دغه تقلید پتا لازم او واجب دی من چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید کو نو هغه قلمون هغه په هدایتو هغه تابعیو هغه صحابه لیدلی دي او ډیر بهترین انسان دی او هغه اجتهاد اصول ډیر بهترین دي لا یاقلون شی ولا یهتدون حقا لري د هیڅ یو نور ته سملار معلومه ده ها او دا رالل ویره تقلید شرک دی او پلانې دی وایا ته د چا تقلید کې وایا ټیک د تقلید نه کومه خو تاسو سره څه دلیل دی یا به مجتهد ځان ته وایي یا به ځان ته مقلد وایي او یا به ځان ته متبع الهوا وایي یو به وایي که مجتهد ځان ته وایي نو ته ما ته د خپل اجتهاد اصول بیان کا د اجتهاد اصول لسی دي او کوای چې نه زما د اجتهاد اصول نشته خو بیا به تقلید کې د چارې ساله براته پیش کې چې دا پلانی لیکلی دا پلانی لیکي دا ګوره د پولی دین مسله دا پلانی نه پکې امین بالجهر مسله ده پکې دا کتاب پیش کې ته د مقلد شي په دغه نه پويږي دا شان اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا مثال د مکی د مشرکانو دا چې دې لکه چې ته د توحید بیانې دي د توحید دا چې غاوري خو پويږي پینا سمون کان دي داقنا بوک مون چاړه ګان یو میون لاندې وی فهم لا یاقلون دی عقل نه لري یا ایو الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو کلو من طیبات خورای د پاک ما رزقناکم چې درکړې می تاسو ته د توحید مسله بیان شو د رسالت مسله بیان شو شرک پیلی باندې رد وکړه یا ایو الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا یا ایو الذین آمنو کلو من الطیبا من طیبات عام خلکو ته ویلي حلال پاک خورئ مؤمنانو ته وایي حلال پاک خورئ ما رزقناکم چې درکړې مې تاسو ته واشکرو لله شکر وباسئ د الله هغه مشرکین را دی وکړه مشرکین د دلیل را دی وکړه نو پاک خوراک کوي اځنه چې په دین باندې وګټي اځنه چې نظر نیاز د غیر الله خوري او بدعات باندې راجم کوي هغه خوري ان کنتم یاه تعبدون کتا سو خاص دې الله عبادت کوونکی اوس بیا رد شرک پیلی کوي انما حرم علیکم المیتتا یقینا حرام ده تاسو باندې خوراک د مرداري ودما وینا بيدون کی ولحم الخنزیر او غوخه د خنزیر وما اواغ کلمه او هلا چې आवाज اوچت شي به پاغي باندې لغیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله دا حرام دي انما دا د قصر او حصر د پاره راځي د حصر د پاره راځي علما دا قاعده ذکر کوي چې دا د حصر د پاره راځي خودل ته حصر نه صحیح کیږي خو حصر د یو وجنه بیا صحیح کیږي لکه پښتو کې دا حصر شته یو سړی ته وی چې لکه چې اوس کا دا چې اوس کا بیا ورته چې اوس کا غزت کی راشي دا چې تنس کی هغه وی زه دا چې بیخی نس کما زه چې بیخی نس کما دا شان دا یا کو دا کارو کا یا دا کار مکوا ناغوی کو کوم هم دا کار وکوم زت کې راشي کو کوم هم دا کار وکوم ته ته ما منی کزا نو دوی به ویل چې دا چیزونه حلال دي او حرام کینو یو څو چیزونه به حرام دي نو الله وی چې حرام دي نو هم دا حرام دي حصر په دې کې وکړه دا دا هغه غره دې مو کوم او دې کې یو مردار ذکر کړه مردار چې سړی خوري نو بوی کیږي او وینا بيدون کې دا چې خوري مردار ده د خنزیر غوخه الله حرام کړی دا خنزیر غوخه الله ولې حرام کړی دا ځکه دا بی غیرت دی او دومره بی غیرت دی بی غیرت مخلوق د الله بدی شي د ذات پلیت ته دی خنزیر او دومره پلیت ته چې د سره خپل خزه ولاړی خنزیر سره او بل خنزیر راغه وغه په روخه تنو دې روان شي ګوري ورته بیا نه په خپل خزم غیرت نه کوي او بل په یو حیوان او یو زناور کې مذکر د مذکر باندې نه کیږي بدعملی نه کوي نر د نر سره ککې نو خنځري کې د آزاد پلیت دی حرام دی دا د غوخه پلیت او حرام ده او بی غیرت د خدای بدی شي او د خدای غیرت خوخ دی د نبی علی السلام غیرت خوخ دی نبی علی صلوات و سلام به غیرت ډیر زیات خوخو او چې داغه مخ کې یو صحابي د غیرت خبرو کړه هغه ډیر خوخو یو صحابي د غیرت خبر او کړه نبی علیہ السلام وی دا غیرتی دی انا اغیر من کزستان ډیر غیرتی والله اغیر من الله زمانه ډیر غیرتی دی یو يهودي راغې نبی علیہ السلام دوی چې مال د اوخي پیسې راکړه نبی علیہ السلام یې ما درکړي دي هغه ته نه دی راکړي وي درکړي مې دي وی گواه پیش کانو حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ راغه هغه ورکړي دي درکړي دي له پیسې وی قسم په خدای چې درکړي دي درلا بس هغه غلې شو چې غلې شو او روان شي يهودي نبی عليه السلام ورته فرمایل قدیمه ما چې کله پیسې ورکول نو ته په هغه وخت کې موجود نه یې تعالی قسم سره خور هغه ورته ما پتا ایمان راوړې وي او ته صادق او امین تا دروغ چرته نه دی ویل چې تا ما ورکړی دي نو ما قسم وکړ چې تا ورکړی تا دروغ چرته ویل نه گواہی کې به دوه کسان پیش کې خو نبی علیہ السلام من شهید له خزیمه په هو له چا د پاره چې شهید خزیمه گواہی کړنه دا ولوس پورا ده داسې انسان د نبی علیہ السلام ته داغه غیرت خوښ بهادر وو او غیر بی غیرت ادا د خدای بدی شي خنزیر بی غیرت دی او د دین زیاته پلیتا وخه هغه نظر د غیر الله د الله نه بغیر د بل چا په نوم سمنختو شي او قران کریم وځي دې ته حرام ویلي دي سورته مائده کې هم فرمایي 3 نمبر آیات کې ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخری آسو چې نه دی یاد چې وینم د الله پاغي باندې چې د الله نوم په یاد نشه دا نه خوري وانه لفسق یقینا دار پلیتا وان شیاطین لا یحون الی اولیاءهم یقینا شیطانان وسوسه چې خپل دوستانو ته لیجادلوکم چې جګړه کی تاسو سره جګړه درته کې ګور الوا شریف ته حرام ویل او مردار غولي ورته ویلې ایو ګور دا پلیته ده تاسو سره په کې جګړه کوي ها ورته دا مردار دا غول دی دا منخته غیر الله ده وین اتادمهم انکم لمشرکون کتا سو من الذین یقینا تاسو مشرکان یی کله دغه شیطانانو ومنل نو مشرکان یې کله مشرک ومنل نو مشرک شوی اونو خوري ور سره ګوره ک بسم الله دی پیولا نو حرام دی خوړل کافر شوی په حرام بسم الله ویل کافر کیږي سړی دارنګ هم دې صورت کې سلورم ځل بیا ذکر کړي آد نمبر 145 او دمن یا وینا بيدون کی او و دم مسفوعا وینا بيدون کی ولا ملخی او لحم الخنزیر یا وخت خنزیر فین نو رجسون یقینا دا غول دی رجس هغه ظاهر او باطن دواړه پلیت غول دی دا خلد دا په وخت را روان وي غول خوري مردارا او فسقنیا پلیت چه او هلا لغیر الله به چې आवाज وشي د تعظیم د غیر الله پاغي باندې دا پلیت ته غول خوري ها دارنګي سورته حج کې الله فرمایي پنځم ځل باندې دیرشم آیات ولسم سی پارا ذالک و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الانعام روا دي تاسو لره ډنګر الا ما یتلا علیکم مگر چې لسته شي تاسو باندې پټنی بر رجسا ځان بچ کړئ د ګنا من الاوسان چې درگاونو کې پراته دي رجس قران ورته بیا بیا رجس وی ګندې وجتنی بو قول زور ځان بچ کړئ د وینا د شرک نه او شپږم ځل باندې سورته نحل سوار لسمه سپارا 115 آیات هغه چې आवाज اوچت شي د پاره د غیر الله پاغه باندې دا حرام دي الله حرام کړی دي او اوم ځل باندې سورته مائده آیت نمبر 90 اوم چې پارا سورته مائده یا ایو الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو انما الخمر یقینا شراب سکل د شرابو والمیسر او کول د جواری والانصاب اولل درگاونو تا ول ازلام قسمت معلومول په شوبانی رجسونا دا ګندې من عمل شیطان سټه د شیطان ا دې په خو را روانه ده شیطان سټه دی خوړه پاتنی بو ځان بچی دینا لعلکم تفلحون خامخا چې کامیاب شي قران وځي دې ته حرام ویلې دي دا الله نه بغیر د بل چا په نوم چې څه شی منښت شي دې ته وځي حرام ویلې دي او مور ته یو ځای حرام ویلې چې مور حرامه ده او نظر د غیر الله ته وځي دا دومره حرامو حدیث کی راځي الکفایه فی علم الروایان د خطیب بغدادي پای کې طارق ابن شهاب روایت ته هغه وی تپوس میو یو سړی دی هغه وی سلمان وی چې یو سړی د مش په ذریعہ جهنم ته تللی یو جنت ته تللی دی هغه وی کې فذالک یا سلمان دا د حضرت نسنګ اوری دلی دی سلمانا هغه وی نبی اسلام فرمایل چې مر رجلان علی سنم علی قوم لهم سنم دو تنه تیر شو په یو درگاه باندې داوی ها یو قوم تیر شو داوی درگاه وا یو تن تیوی منجور ورته ویلې قریب د بابا خوشاله لسو غرزوا هغه ورته ما اجد شی ما سر خو شي نشتا هغه ورته قریب ولو زو بابا وګرځوا کوم چې خاصه باندې تیرېږي ځکه بابا خپکیږي بیا او یا چې لاړو بینوا لال د بابا د درنا بینوا به تینه دی سور غرزوا او چې باندې دی مچ راونیو او د بابا دربار ته ور غرزوي زدا د بابا منقتا هغه چې مړ شو نو جهنم ته لاړ دی یو مچ په ذریعہ د روپې نه سو مچان جوړیږي ها وی چنده وګورته د بابا مزار جوړیږي ها دا سړی جهنمی دی چې مزار جوړیږي زیارت جوړیږي او په بابا باندې ها د پاسه مناره جوړیږي او قبر پخې یو دي کې څو پیسې ورکی دا سړی جهنمی دی ها قبر په خول دا حرام دي دا جهنمی دی هغه باندې پیسې ورکول ها روپۍ وي امولي سه بغاړې ته ناشتي گاډي کې ها وی چندر اواز چې خدای وبخه د بابا مزار جوړیږي نه یو بوله ته ټیله ورکی مولوی شه برو غرزه ولا روپی نو مولوی شه خو چرته چاله وظیفه نه ورکی ځکه ویدار مولوی شه کور دی وظیفه به نه غواړي وی خیرات هم چاله نه ورکی ویدار مولوی شه کور دی نو روپی ولا بل سره ورکی مولوی شه دا ورکو هغه ورکی مولوی شه په کې ځان سره شریک دا شیطان دومره لوی حرامي دی ها چې هغه په کې ځان سره شریک هغه دیو نه کو خو هغه حرام کار کې ځان سره شریک دی دویم سره دی هغه جی په درگاه باندې هغه ته یو غرزه د بابا خوشاله لولا هغه ما څه خوښ شي نشتا زه د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم منښتنه کوم هغه وای ښا فزربو نو قو فدخل الجنه او راو لګیدل د د سټي په تور باندې وو د جنت تلال دی او مش په وجه باندې او د ګډ پیسنه سو مچان جوړیږي ها او د الوا د شکیخه په سر باندې زم بابا له د سوکانو او روان دی ورلا ایزه داسې کې دوا دا خو شرک حرام کار کې دا الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې کوڅوک درهم وړي دینارونه وړي وغیرہ پراټي الوا غاني وړي نو دا پلیت یو حرام شاه منصور بابا وی دا پلیت یو حرام دي نو سو دلایل شو قران یو دلیل حدیث کې دویم شاه منصور بابا وی پلیت دي سلور شو ادارنګي پیر بابا وی پیر بابا تذکرۃ الابرار والاشرار هغه ذکر کوي 321 صفه باندې هغه وی دا الله نه بغیر د بل چا په نوم چې څه شی منښت شي نو فذابه مشرکون والمذبوحه میتۃ وامراته باینا دا کم سړی چې منښت کړي دا حلاله کړي دا دا مشرک دی دا کم شی چې منښت شوی دی دا پلیت دی په دې سړی باندې خزه طلاق دا اولاد حرامیان دي پیر بابا وی ښا سلور پیران شو پینځم پیر ها پنځ پیر والم دا وی چې ګوره دا پلیت دی او حرام دی خزه بدر باندې طلاق شي ګوره ها تاسو ته ولي پنځ پیران وي ځکه چې دا پنځه دلایل موږ په دې پیش کوو چې دا ګوره پلیت دی او حرام دی د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې منښتا دا پلیت او حرام دي ځان ته وساتئ او ګڼو کتابونو فتاوا عزیزی کې 33 صفه باندې لیکي چې دا حرام دارنګي باندې صفه باندې لیکي چې دا حرام بحر الرائق 298 صفه دویم جیل کې لیکي چې دا حرام ما لا بد منه لسمه صفه کې لیکي چې دا حرام دا الله نه بغیر د بل چا په نوم ارشاد طالبین شلمه صفه کې لیکي چې دا حرام دا د نظر د غیر الله شرع مناسک 238 صفه کې لیکي چې دا حرام دي ځان دې بچ کې او ځان دې وساتي تفسیر عزیزی کې 610 صفه باندې لیکي چې دا حرام دي 500 13 صفه باندې لیکي چې دا حرام دي 100 مسائل د شای صاحب 77 صفحه کې لیکي چې دا حرام دی دا الله نه بغیر د بل چا په نوم منقطه فتاوا رشیدیه 108 او 418 صفحه کې لیکي چې دا حرام دی او دی خوري په وخت کو را روان دی فتاوا دارلوم دیوبان 170 صفحه کې لیکي او هغه وی چې دا حرام دی مدارج السالکین د علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه لیکي 345 صفحه باندې چې دا حرام دی خلاصه تفاسیر هغه 109 صفحه کې تفسیر حقانی 200 دیمه صفحه کې لیکي چې دا حرام دي او دی وینه دا حلال یو جایز دي وایا سټه خوري د شیطان مردار خوري ها دا مخره وایا زمنګ استاد علامه محمد طیب طاهری ها ویدل د کې پنځپیر با په غر باندې با میله لګی دا یو په خوا زمانہ کې بوا ها هغه میله به لګیدا او خزی به ول رواني وي سړي به ول روانو او میله به وا ها هغه وی ماته نه د یاد هغه ولنې میله او دویمه میله چې کله بیا مسلمانانو به کوله دین دوانو دغه زمانی ماته وینه د یاده د مسلمانانو د زمانی هغه وی ماته یاد ده وی زما شوم ما وړو کې مراشي په خبرو په دمه خبره راتلی او د شیخ نم مسله اورېدلې و ان ویاره کې به ټالونه به چولیو او دا ګډاګي و پراتو ټیلې به ورکولې د بچو د پاره او د زامنو د پاره او د لونو د پاره ها او یو تاله چولې او پاګه کې یو ګډاګي یې چې د ځوان کړي وو شلډيري بابا کې وای او یې لاړم ما سره لیندا وا او یو می وشته داسیا خواته وغورځیدا او رامنډه میکړه پراتی راولې وی خزو هغه خولې مارتي چې دا ما ته आवाज وکړي چې ماشوم راشه دا وخره ها کوکا راشه دا وخره موږ سره پراتی مې دا غول دی ها وی دا سری وی دا خو پراټی دی نه دا غول دی وی کانی را پس راوازل او دې پرا کړم منډه میکړه ها چې وی بیا کې ناشې پراټو تا بیا ورغی ماته چې غول خوري غول په وخت کوم را روان دی بیا مې ته منډه کړه را پسیو وی دا لاس مصیبت جوړ شراته کور کې خو خاوندان من پری دی چې تاسو بابا غانو لځي او دا کو یو دا کو یو سړو پسې دی یو دلته دا وړو کې راته اوس دغه شنیخ شو دا مس نه پری دی دا څه مصیبت جوړ شو لاړې هغه میلې ختم شوې په باباګانو بکیری خځه بروانې وي سړي بروانو ها اوس د الله فضل او احسان داو شو خود سره قران دی سړو سره قران دی لکانو سره قران دی قران زکی لاړ هغه د شرک او د جهالت چری وما اوهل به لغیر الله هغه چې आवाज وشد شي پاغي باندې د پاره تعظیم د غیر الله فمن سران سوچ محتاج شو غیر باغین نوی د حد نوی زیاتی خورون کې ولا حد نه د حد نه تیرې کوون کې فلا اسم علی نشته ګنا په د باندې یو سړی دی هغه دومره وګیره چې د لوګي نمرې مردار ور لمخې لراله مردار کې وخړه نو دومره دي تیو ګرځي صرف د مرګ نه به بچی ځان به نه مړی دارنګ د خنجیر غوخه ورته ملاو شو نو دومره دې تی وګوري چې د مرګ نه په بچي دا جایز ده دلا خو ځان په مړی نه دا مرګ نه په ځان بچ کی او منخته د غیر الله بعض علما دالی کې کمرینو مړ دي شي مردا دي خو منخته د غیر الله دي نو دا دومره پلی ده ان الله بیشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی او زجر ورکه یاغه مولاتا اور په کوم ځای کې بلیږي پته ورته شته تنور کې ښا تنور کې بلیږي ها د پګېړه کې اور اچولې وینیت مې کړې دې تنور پسې الله اکبر مسئله پټه کړه تنور کې اور واچو ګورې ښا تنور پسې د تنورانو مونږ کېږي ګورې دار چار پسې نه کېږي ولا یکلمهم الله دې مسدا خبرې وو نکی دوی سره الله د رحمت یوم القیامت پورز د قیامت او درې مسدا ولا یزکیم پاک بنه کې دوی له مصیبتونو نه او سلورما ولهم عذاب الیم دوی لره عذاب دردناک دی عذاب دردناک دی زما شیخ ها فرمایل و یو ځلی ها پنځپیر کې طالبانو دیو سړی نه تاسو کې پنځپیر سړیو خره روانه کړی و هغه نه تاسو کو هغه ته تاسو کو قران کې دې په دې باندې ا ناوی ولا جوابونه سم نشو ورکولې نو دا غنه تاسو کو د دې یاد چې دې یاد څه مطلب دی زم خره روانه کړی وا ساده باده سړی مولا نه وي وې دې یاد څه مطلب یې هغه ورته وی چې دې کې یو مسله مولا پټ کړو سلور سزاګان ورته خو دې خو دې ویلن مقصد بیان کې مونږ یان شو طالبان ها وې چې دا څنګه چلې زمیدار ساده باده سړی پنځ پیره او په قران داسې پويږي چې دې کې یو سزا ذکر یو پلیتی ذکر کړه د مولا چاغه پټ کړي دي او څلور سزاګانې اولائک الذین قران چې کوم دې بیانېږي نو چامیان ورته غوږ دین او په قران بیا پويږي هغه مقصد باندې پويږي اولائک الذین اشتروا الضلالا دا کسان چې غره کړی ورو کښې ویلار بل هدا په بدل سملار کې وان الذين اختلفوا بشکا کسان چې اختلاف کړي دي فل کتاب په کتاب کې لفي شقاق بعید خامخا په ضد لري کې راقنا امتحان دی ابراهيم عليه السلام الله ذکر کو الله ورته امامت ورکو او بیا دوما او اتمه تراس ترمنځ درې خبرې وي بیت الله بنیت لتوحید په لمه تشریکون فيه نبی عليه السلام مبشر د عیسی عليه السلام دعا د ابراهيم عليه السلام دا ولې نه معنی او توحید دین د ټول انبیا دی ولې نه مانی او بیا اتمه اعتراض وکړ چې ستا خپل قبله کې شک دی جواب قل لله المشرق والمغرب نه هم اعتراض ان ته منګه د بوتان عبادت نه منې کې خپل صفا مروه سي کې جواب ان صفا والمروه من شعائر الله دا د الله د دین نه خره الله تابع کړی دې کې دلایل دی له آیات لقوم یاقلون آیات ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا دا الله نه بغیر بل څوک شریکان نشي تبریه د عابدین او معبودینو د مشرک د شبهه رد وکم او رد شرک پیلی وکم که مسله دې پټه کړه سلور سزاګانې د الله مقرر کړې دي واخر دا الحمدلله ليس البر قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب اولائک الذین صدقوا واولائک هم المتقون سورۃ بقرہ سلور حصے وا اوله حصہ کې اثبات د توحید او هغه درې بابونو اول باب کې د دریو ډلو بیانو په تور تمهید منعوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین دویم باب کې د یا ایه الناس عبدونا مسله د توحید شروع کړه او پاری پنځه دلایل عقلیه تاسو می پیدا کړی تاسو مشران می پیدا کړی دي زمکه می د لپارش ګرځولې د اسمان می د لچت ګرځولې دي د اسمان نه اوبرا اورو مو زرغونه پیدا لکم فلا تجلوا لله اندادا بیا اثبات د رسالت او صداقت د کتاب یو کو او دفع د شبهه د کیف تکفرون نه سلور نعمتونه تاسو می د نش نشته کړی د دنیا پیدا می تاسو له پیدا کړی دي تاسو پلار می عزتمن ګرځول او ملائکو کې لغزش تشه او هغه می ورته معاف کو د یا بنی اسرائیل نه درې پلیتې د اهلی کتابو او درې خصيبتونه پلیتې تحریف کتمان حق او ترک عمل درې خصيبتونه صبر صلات او ایمان بالآخرت او بیا د یا بنی اسرائیل نه اته خطشبه خطابات شروع کړل اول خطاب کې اتنه متونه او دوا عذابونه د فرعون نه مخلاص کړي د ډوبېدو نه مخلاص کړي کتاب مې د لدار کړې ده افان القتل حیات بعد الممات انزال المن والسلوى او سورې می در باندې وریاض وریاض می در باندې سورې کو او د غټی نه د غټی نه بدول چینی روان کړي او دوا عذابونه یو د اسمان نه او یو ازلت والهوان بسبب الكفران دیم خطاب شروع کو پای کې درې پلیتې د اهلی کتابو وادي به ماتولې هیلې به کولې قتل النفس او سلور د موجوده تحریک منافقت تقلید د خپل مشرانو ځان ته جنت ټیکداران ویل دریم خطاب کې انکار د اوامرنا اتیان نواهی ته سلورم خطاب کې انکار د پخوانو انبیاونا پنځم خطاب کې انکار د دې اخیری نبی نه شپږم خطاب خلاصه د ما سبقوا د قل من کان عدو لجبريل نه دیمه حصے شروع کړه او پدې کې نه اعتراضونه پر رسالت او داغي جوابونه یو تا د جبريل امین راضي او هغه په خیر راتلل نه لیکړي داغي پنځه جوابونه قل نزله نزله على قلبك باذن الله دوی مصدقا لما بین یده دریم هدن سلورم بشرا للمؤمنین پنځم من کان عدو لله و ملائکته و رسله وجبريل او میکال فإن الله عدو للكافرين دویمه اعتراض چې ته د سليمان عليه السلام تایید کې هغه جادوګرو جواب وما کفر سليمان دریم ته سحر نه مني والله په ملائک را لګلي دي اوی جواب کوي انما نحن فتنه فلا تکفر سلورم تمنګ د سي الفاظونه منی کې داغه جواب چې لا تقول راینا پنځم اعتراض په نسخه باندې داغه جواب او چې زه الله د حکم تابع يم بل اعتراض چې الله نایبان نیولی او تین منی دای پنځه جوابونه سبحانا بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون او بل اعتراض چې ستا پر رسالت دی الله موږ څخه خبرې کی جواب او ستا اعتراض د پخوانو دی نو دی و مو اتمه اعتراض ترمنځ درې خبرې کولې یو بیت الله بنیت لتوحید بلمت تشریکون فیه دویما نبی علیہ السلام و بشر د عیسی علیہ السلام او دعا د ابراهیم علیہ السلام دا ولې نه منئ او دریم توحید دین د ټولو انبیاء دی ولې نه منئ بیا ته می اعتراض چې ستا خپل قبله کې شک دی ورته وایا زه د الله د حکم تابع یم نه هم اعتراض په صفا مروه تاسو تواب کوي موږ دې منع کوي د بوتانو د عبادت نه جواب ان صفا والمروه من شاعر الله د دې دینا اوس دریم با دریم حصہ شروع کړي لیس البران تول وجوهکم او دا په بیان د جهاد فی سبیل الله کې ده جهاد فی سبیل الله او پدې کې درې منازل به ذکر کړي درې مرتبه د مجاهد د پاره یو مرتبه د مجاهد تربیت او ټریننګ چې مجاهد په خپل باندې سم نوي ټریننګ یې نه اغسته تربیت یې نه اغسته هغه جهاد نشي کولای دویمه مرتبه او دویم منزل د ملک اصلاح نو د ملک د اصلاح د پاره با سلور قوانین ذکر کی اولنې قانون قصاص من الظالم د ظالم نه بدلا واخلا دویم تقسیم د مالونو د شریعت په طریقو کا دریم روجو نشا او سلورم رشوت ختم کا نو دریمه مرتبه او دریم منزل د مجاهد د کور اصلاح ده چې ملک نه سم د جهاد نشي کولای زکه د خپل ملک ټول لتاړ دی نو دې بل دې ته جهاد لسلال شي او دریمه مرتبه د کور اصلاح نو د کور د اصلاح د پارا اتلس قوانین به ذکر کړي چې دا اتلس قوانین کور کې راواله نو چې کور دې پامنې جهاد بو کې چې کور دې سم نه او د خزي او د خور او د مور دې په سر کې یو بل تلاش چولې نو غم به مجاهد سره چې جهاد څنګه وکما نو د کور د اصلاح لپاره اتلس قوانین به ذکر کړي اول د مجاهد تربیت ته او جهاد د پاره دیار لس مرتبه ویو دیار لس منازلو ان شاء الله سوره انفال کې بزا دیار لس واړه ویم تفصیلا چې کله دا درې منزله مجاهد پاس کړل او درې مرتبه نو سلورم بیا د میدان جهاد هغه قوانین به بیا سورته انفال کې ذکر کیږي لیسل بران تولو جوهکم او بیا جهاد کې دار چا خپل مرتبه ده دار چا خپل مرتبه ده بیمارانو د پاره خپل د بیمارانو خدمت ته پاتې کول دا جدا عثمان رضی الله تعالی عنہ بی بی بیمار ده او نبی علیہ السلام ورته وی ته پاتې شه وی مرزه جهاد لا هغه پاتې شه د جهاد نه او چې کله بیعت کونو ای حاجی له عثمان لا چې چت کې دا د عثمان د طرفه بیعت ته دیګه د هر چا بیا خپل مرتبه ده او خپل مقام دی دانه چې ټول برواني ټول باندې دي چې کسان به پاتې کیږي او هغه به دینم بیانې او دین د زده کولو د پاره بمزي دا چې کسان به می پکې لیسل بران دولو وجوهکم ندانی کی اړول د مخونو تاسو ندانی کی اړول د مخونو تاسو قبل المشرقي طرف د مشرق والمغرب او مغرب ته یعنی شي قولا تا نه پلونا هغه له زور ور کړې وي او دې ته نیکی وي دا نیکی نه د جهاد تپوس نه کې او دا له زور ور کړې دي ولکن البر من امن بالله لیکن نیکی دا چا را چې ایمان راوړې په الله باندې یو صفت دا د مجاهد چې دا عقیده به د توحیدی عقیده کې به شرک نه وي امنه بالله چې مشرک هغه وسه جهاد وکي نو بازی هغه مشرک لا ټوپک لاس کې ورکی شابه جهاد تمخ کې شا نه فساد جوړ کی چې دزو شي نو الا بابا را ورسیږي الا لوی ځوان را ورسیږي دا هغه عقیده کې خو شرک پروتي هغه بس جهاد کې او سوا میدان ته وځي والیوم الاخر او پورز رستنی باندې چې قیامت منی چې دهری او قیامت نه مني د قیامت نه منکر دی هغه لسله ټوپک لاس کې ورکې ځان به بدنام کې او جهاد به بدنام کې والملائکه دیو ملائکه باندې چې ملائک مني نو چې د ملائکو نه انکار کوي نو هغه بس جهادو کی وال کتاب او کتابونو باندې چې کتابونه مني دانه چې د قران نه انکار کوي وای دا نیم قران وی بيزي خوړلې شيګان نیم قران نه مني ها بریلیان نه مني والنبینا پیغمبرانو باندې چې پیغمبران مني چې پیغمبرانو تنقیس کوي او پیغمبرانو هته غلط نسبت کوي چې دنه ظلم شوی دی او منصب د نبوت کې کوتاهی کړی دا او دغه لټریچر او دغه کتابونه لولي نو هغه خلک بس جهادو کې چې انبیاء ته غلط نسبت کوي وآت المال على حبه ورکی مال لرا سره د مینې د د دې مال سره یعنی مال ورکی خود د دې مال سره مینې را ورکی ورلا دا الله په لارې لګی دانه چې زیاتی شي نو جمعاتی شي او بل وآت المال على حبه ورکی مال لرا سره د مینې د د الله سره دوه معنی موکړي دا الله سره مینه ځکه مال لګی دویم د دې مال سره مینه ذکر مال لګی زویل قربا خپلوانو ته ولیتا مو یتیمانو ته دا نه چې دا وی مال لوټ کوي او مال خوري والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافر ته وسائلین او سوال کوونکو ته غوښتونکو ته وفي الرقاب او پازادولو دم ریانو کې دې کې مال لګي یعنی عبادت مالی کوي هغه پنځه صفات خدای کې دې سره تعلق ساتو ایمان په الله په قیامت په ملائکو کتابونو پیغمبرانو دا پنځه صفات عقیده کې براولي مجاهد او پنځه صفات د بدن او د مال سره تعلق ساتي نو یو پکې بیان شي د مال سره او دویم واقام الصلاه پابندی کوي د مانځه دا نه چې د پروت دی بیل مازه بیو دسا او زیم مجاهد هموز باندې کې یو قران لبرازي دا هم ځان له یو ها پیدا کې چې قران ته ناس دی خو چې سړی قران ته کینی هغه دی موز نه کوي واقام الصلاه ادا کوي موز لران او دریم وآت الزکات ورکی زکات او بل صفت والموفون بیادیم پورواله کی پوادو خپلو اذا عهدو کله چې وعده وکي دانه چې وعده ماتي او د وعده خلاف کوي د وعده پابند چې وعده دې وکړه چا سره تین دی ورلا ورکو نو داغه پابندی وکا چې وعده ماتي نو دا مجاهد نشي کېده والصابرین فی الباساء والضراء او صبر کوونکی په تاوانونو په وخت د تاوان کې والضراء تکلیفونو کې وهین الباس په وخت د جنگ کې د جنگ په وخت کې کلک ولاړی دا نه چې دز نشي او خپل ته وی سلی دینه کلمه حقلک به ولاړ د جنگ په وخت کې صبر کوي میدان نبريري صحابه چرته د مانسيري کمپونو کې ټریننګ نه وکړي او نه دا ټینکونه چلولي او نه بل څه هغه په قران باندې ټریننګ شوی او قران باندې چې ټریننګ شونه ټوله دنیا یې پتا کړه هغه چرته داسې ټریننګ سنټر ځان لا نو کولاو کړی چې دی غرونو کې ومنګه ټریننګ کوو په قران ټریننګ شو نو هغه میدان ته وتل او میدان یې فتح کړ ټوله دنیا یې فتح کړه دیو جن علامه اقبال فرمایي تو نمی دانی کی آئینی تو چیست زیر گردو سر تمکینی تو چیست آن کتاب زند قرآن حکیم حکمتی اولا یزال استو قدیم تا تا پتا نشتا ستا آئین و قانون سرے ستا قانون و آئین سرے زیر گردو سر تمکینی تجیس آن کتاب زند قرآن حکیم